ایسه یو نوکر و تاسو پوهیږئ چې د دې نړۍ واکمنان په خپلو خلکو حکومت کوي او خلک د دوی مالکیت لري ترڅو دوی وپیژني دا به ستاسو لپاره داسې نه وي برعکس څوک چې غواړي ستاسو په منځ کې لوی شي باید ستاسو بنده وي او څوک چې غواړي ستاسو په منځ کې لومړی وي باید ستاسو غلام وي په هر صورت هغه څوک چې د انسان په توګه رالیږل شوی وو د خدمت کولو لپاره نه دی راغلی مګر د نورو خدمت کولو او د ډیرې لپاره د فدی په توګه خپل ژوند د ورکولو لپاره راغلی دی متی دوه صفر دوه اته ایا تاسو په ټوله نړۍ کې داسې څوک پیژنئ چې د قدرت ټولې نښې لري روحاني یا فزیکي او بیا هم هغه د نورو د کنټرول لپاره یا په ټوله نړۍ کې د واک خاوند نه وي یوازې عیسی د ابدي طبیعت مالک دی، لکه څنګه چې هغه وویل، ټول شیان یې رامینځته کړل، د هغه په واسطه ټول شیان رامینځته شوي چې په اسمان کې دي او هغه څه چې په ځمکه کې دي، ښکاره او نه لیدل کیږي، که تختونه وي یا سلطنتونه یا سلطنتونه، قدرتونه، ټول شیان د هغه له خوا او د هغه لپاره رامینځته شوي، هغه په خپله راغلی چې موږ ته د عاجزۍ درس راکړي او موږ ته د پاکې مینې په روحیه کې د حسد، نفرت او غرور څخه پاک یو بل ته د خدمت کولو درس راکړي. هغه زموږ مثالې ښوونکی دی چې ځان یې موږ ته د ژور خدمتګار مثال په توګه وړاندې کړ، له داسې غوره ځانګړتیاوو څخه ډک چې زړه او ذهن یې روښانه کوي. هغه د طلایې کادې مالک دی، کوم چې موږ ته د لوی خدای په مقابل کې د خپل ځان ضعف درک کولو درس راکوي او ستاسو څخه لوی به ستاسو بنده وي. هغه څوک چې خپل ځان لوړ کړي هغه به عاجز شي او څوک چې ځان ټیټوي هغه به لوړ شي. که تاسو فکر کوئ چې تاسو په خپل معنوي ژور یا ستاسو په شخصیت کې لوی یاست، خپل ځان وروزئ. د هر چا خدمتګار اوسه، نو د هر چا په مخ کې به راپورته شې او دا تر ټولو مهمه خبره ده. هغه څوک چې ځان ته خدمتګار بولي باید دا د مسیح سره د خپل ورځني تګ له لارې ثابت کړي. د عیسی دا غوره شخصیت د هغه شیانو استازیتوب کوي چې د انسان ذهن حیراني او موږ په هغه کې ګورو چې عظمت په عاجزي بدل شوی، ځواک په ضعف بدل شوی، عدالت په رحمت بدل شوی، قضاوت د ګناهونو په بخښنه بدل شوی او دا ټول تضادونه خدای دوی سره یوځای کړي. په یو شخص کې عیسی ترڅو هغه څوک چې مخکې ځي د ټولو په منځ کې خدمت وکړي. دا شخصیت د خپل عالي شتون او لوړ فضیلتونو او ارزښتونو سره هر څوک حیرانوي. په صلیب شوي او راپورته شوي مسیح باندې ستاسو توبه او باور به تاسو ته د ګناهونو بخښنه نجات درکړي او تاسو ته به د دې وړتیا درکړي چې د ظلم او تیارو څخه ډکه نړۍ کې د ژوند د سپې په وړاندې ژوند وکړي تر څو تاسو د مسیح د ځانګړتیاو په اړه فکر وکړئ او د هغه اطاعت وکړئ خپل ځان د هغه په څیر بدل کړئ او تاسو کولی شئ د هغه په څیر عالی او لوی د یو حاکم یا پاچا په توګه د خلکو او قومونو خدمت وکړي ترڅو د هغه په جوړه شوې نړۍ کې د هغه سره حکومت وکړي مګر ستاسو لوی د کوچني په څیر وي او لومړی پرېږدئ چې د خدمتګار په څیر وي تا موږ د خپل خدای لپاره پادشاهان او کاهنان جوړ کړل او موږ به په ځمکه پاچا شو ایسه موږ ته وایي او هغه څوک چې غالب شي او زما کار پای ته ورسوي زه به په قومونو واک ورکم هغه به په دوی باندې د اوسپنې په ډنډ سره حکومت وکړي او د لوښو په څیر به یې مات کړي لکه څنګه چې ما د خپل پلار څخه واک تر لاسه کړ هغه چاته چې وګټي او لکه څنګه چې زه تر پایه امر کوم زه به په کافرانو باندې واک ورکم لکه څنګه چې ما د خپل پلار څخه ترلاسه کړی دی هغه به په هغوی باندې د اوسپنې په تخته حکومت وکړي او د خټو د لوښو په شان به یې ټوټې ټوټې کړي ایا ته به د هغه په څیر یو عادل او عالي حاکم او پادری وي دا ستاسو انتخاب دی